د هر قسم اسلامي کیسټو د پارا زموږ د دکان پتا یاد درئ پاک خیبر اسلامي کیسټ مرکز د قصفانی نشاتا کباړی بازار پېښور شهر د جان محمد دکان موبایل نمبر دی 0321 90 95 44 8 پاک خیبر اسلامی کیسټ مرکز د قصه خانه نشاتا کباړی بازار پېښور شهر نازل شوه دی په ترتیب د تلاوت کې لسم نمبر دی او په ترتیب د نزول کې 51 نمبر دی یو 50 نمبر دی دا مکی صورت دی او د دې صورت موضوع هغه دعوت د اسلام پوهول تنبیحات د دې بیانات دی په دې صورت کې د دې په مخکنو صورتونو کې د قتال ذکر شوی دی د مشرکانو سره په دې سوره یونس کې دلائل بیانېږي د بطلان د شرک ام دغه شان نه پان پال کې حکم د جهاد او پتور باندې په سوره یونس کې جهاد دی په دلیل او په حجت باندې د مشرکانو سره فرمای الله الف لام را الله عالم دی په مراد د دې حروفو تلک آیات الكتاب الحکیم دا آیتونه د کتاب دی چې هغه کتاب محکم دی حکیم محکم دی یعنی هغه چې دا غي بیان محکم او مضبوط دی دلته دا آیتونه یعنی دا آیتونه د داسې مضبوط او محکم کتاب دی د داسې مضبوط او محکم کتاب چې دا غي هر خبره محکمه ده هر خبره پخه خبره ده هر خبره مضبوطه خبره ده الفاظ هم مضبوط او پاخدي ځکه چې د هر قسم تبدیلینا او د هر قسم تحریف نه محفوظ دي د دې علومم پاخدي په دې دی وجنا چې د عقل او د حکمت مطابق دي بالکل موافق د عقل او د حکمت دي د دې احکامم پاخه احکام دي ځکه د دې کتاب نه پس بل کتاب راتلو والا نشته چې دا احکام منسوخ کی د دې چې کوم اخبار دی او د دې قصص دی قصې دی او دې چې کوم خبرونه ورکړي دا محکم دي ځکه ټیک ټیک د واقعي مطابق دي او دا سی به ولې نه چې الله چې علیم خبیر ذات دی د خپل علم کامل په زور باندې امدا آیتونه نازل کړي دي ځکه فرمایي تلک آیات الكتاب الحکیم دا آیتونه داغه کتاب دی چې هغه محکم دی داغي خبره او داغي الفاظ محکم دي داغي علوم محکم دي داغي احکام محکم دي او داغي اخبار او قصص محکم دي اکان للناس عجبا آیا دې د خلکو د پاره د تعجب خبره د دې مکی والو د پاره ان اوحینا الی رجل منهم دا چې موږ وحی کړی د یو سړی ته د دیونه ان انذر الناس چې ته ویره خلق وبشر الذين امنوا او غزیر ورکاغه خلکو ته چې مؤمنان دي ان لهم قدم صدق چې د دیو د پاره لوی مرتبه ده منزله رفیعه قدم صدق لوی رښتینه عزت او سرفرازی د الله پنځ عند ربهم د دیو د رب پنځ باندې قال الكافرون په دې خبره باندې منکرانو منکرین ویلو کافرانو ان هذا لساحر مبين یقینا دا خو جادوګر دی ښکارا ان ربکم الله الذي يقن استاس رب هغه ذات دی چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکه په سته ایام پشپګو ورځو کې ثم استوى على العرش بیا مستوی شو په عرش باندې د دې استوا على العرش تفصیل تیر شوی دی یدبر الامر امغه تدبیر کوي د دې تنظیم د کائناتو ما من شفیع نشتر اسوک سفارشی الا من بعد اذنه مخ یعنی مگر رست د حکم داغنا ذالکم الله ربکم دا الله د استاس رب فاعبدوه د عبادت کوي افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلوي الیه مرجعکم جميعا دی الله ته واپس کېدل تاسو د ټولو دی وعد الله حقا دا د الله رښتینی وعده ده انه يبدا الخلق یقینا دا الله اثر نو پیدا کوي مخلوق ثم يعيده به واپس کوي د څه د پاره ليجزي الذين امنوا دې د پاره چې بدل ورکړي هغه کسانو ته چې ایمان راوړ او نیک عملونه کړی دي بل قسط په عدل او په انصاف هغه کسان چې کوپر کړی دي د دیو د پاره به اسکل شراب اسکل من حمیم داغه ګرم وبونه حمیم ما تاسو ویلو هغه ګرم وبو توای د کمو ګرمېدل چې انتها ته رسیدلی او نورې نه ګرمېږي وعذاب الیم او دردناک عذاب دی په سبب درې چې دی کوپر کو دا الله هغه ذات دی جعل الشمس ضیاء چې نورې ګرځولې دی روخانه پړقېدونکې والقمر نورا او سپوږمۍ ګرځولې د روخانه یعنی سورج کو چمکتا بنایا اور چاند کو چاند نہ بنایا نور پړپیږي او سپوږمۍ نه رڼا جوړ کړي ده نو که تاسو خیال کې په سپوږمۍ کې هغه شان پړقېدل نشته څنګه چې په نور کې دي هغه شان رڼام په کې نشته څنګه چې په نور کې ده خو د سپوږمۍ جدا رڼا ده دا د شپې د پاره خاص ده چې خوندم د شپې کوي او نور د ورځې د پاره خاص دی او خوندم د ورځې کوي بلکې ورځ ټول د نور په وجه باندې ده وقدره او بیا دې سپوږمۍ له اندازه کړې ده د دې مقرر کړې دي منازل منزلونه د دې سپوږمۍ د پاره د سره لپاره ان د دې د کمیو د زیاتی د پاره ټیک ټیک منزلونه مقرر کړې دي په یو خاص حساب باندې کمیږي او زیاتیږي لتعلموا عدد السنين والحساب دې د پاره چې تاسو د کلونو شماره مو پیژنئ او حساب د میاشتو د ورځو د غنټوم او پیژنئ دا د الله قدرت دی دا انتظام دی د تدبیر د کائناتو ما خلق الله ذلك الا بالحق ندی پیدا کړی الله دا ټول سيزونه مگر په حق پرشته دا سلوب نه ده يفصل الآيات بیانې آیتونه لقوم يعلمون ان في اختلاف الليل یقینا په اختلاف د شپې او د ورځې کې دا د شپې او د ورځې الټ پیر چې د کله شپه راځي کله ورځ راځي کله شپه اوږده شي کله ورځ اوږده شي دا ټول په دې کې د الله د قدرت نښې دي وما خلق الله او هغه چې الله پیدا کړی دی په اسمانونو کې او په ځمکه کې په دې کې لآیات نښې د قدرت د الله دی علامات د توحید د الله دی لقوم یتقون دا غي قوم د پاره چې هغه تقوا اختیاري ان الذين لا يرجون لقاءنا یقینا هغه خلک چې زمونږ د ملاقات نه نه یریږي ورضو بالحیات الدنیا او دی خوشاله شوی دی په ژوند د دنیا باندې وتمئن بها او مطمئن شوی دی په دی باندې او هغه خلک چې زمونږ د آیاتونو نه غافل دي دغه خلک د مأواهم النار چې د دیو ټکانه د جهنم اور ده په سبب د هغه کارونو چې دیو کول او یقینا هغه خلک چې ایمان راوړ او نیک عمل کړي دي یهدیهم ربهم هدایت بکی دیو ته د دیو رب بی ایمانهم د دیو د ایمان په وجه باندې یعنی دیو ته سیده لار خای الله د دیو د ایمان په وجه او دیو په جنت ته بیایي تجری من تحت الانهار چې بهیږي به من تحتهم الانهار لاندې د دیو نه نهرونه په کم ځای کې فی جنات النعیم د نعمتونو نه په ډک جنت کې دعواهم آواز د دیو پیه په دې کې سبحانك اللهم سبحانك اللهم چې پاک ته اے الله وتحيتهم او دعا د دیو یا ملاقات د دیو پیا په دې جرت کې سلام ابر سلام په ذریعہ واخر دعواهم او خاتمه د هر خبرې د هر بلنې د دیو ان الحمد لله رب العالمین چې هغه بسې الحمد لله رب العالمین ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير دا چې کوم خبره الله بیان کړې ده نو د دې په پښتو کې خلاصه دا ده الله فرمایي څنګه چې دیو د خیر د پاره دعاګانې غواړي د خپل پیدې د پاره او الله غ د خیر او د پیدې دعاګانې د دیو زر زر قبول کی او دیو له خیر ورکی نو دیو کله کله د ځان د پاره شر غواړي نو که الله د دیو د شر د دعاګانې هم دسی قبلولې د شر د چې دیو د ځان د پاره غواړي او دا به دیو وې کنه وې کدا حقي که دا اسلام حقی نو په مونږ باندې اسمان نه کاڼي راوروه فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب الیم یا رب نه کاڼي راوروه یا بل کوم دردناک عذاب را باندې راوه لکه دا لار حق ای نو الله فرمایي دا د خیر دعاګانې چې زه دیو قبلوم زر زر قبلوم نو کدی سي مولا دا د شر دعاګانې چې ځان د پاره غواړي دا مې ولم دي زر قبول کړي نو په یو سات کې برس فیصله شوی ختم شوی وي خدا سي نکوم بیا هم د خیر دعاګانې قبلوم او د ځان د پاره چې دوی کله د شر نه خیری کوي د شر دعا غواړي نو دای دې زر نه قبلوم کویر سبا ختم شوی نو فرمایي ولو يعجل الله للناس او کچرته جلتی کوله زر زر راوسته الله د خلکو د پاره الشر شر استعجالهم بالخير پشان د تا دی د دیو د خیر په سيزونو باندې لقد ی الیهم نو خامخه فیصله بشو و د دیو د پاره اجلهم د دیو دغه نیټه نه دیو تبا پوره کړی شوی بو د دیو هغه نیټه ا مهلت عمل به وختي ختم کړی شوی او الله به سزا ور کړی و فنظر الذين نفرد مونږه کسان چې نه یریږي زموږ د ملاقات نه په سرکشي د دیو کې بس سرګردان او پریشانې ان دیو په خپل سرکشي کې وته الله مهلت ورکی پریدي او دیو سرګردان او پریشان وي و اذا مس الانسان الضر کله چې ورسیږي انسان ته څه تکلیف دعانا لجنبه نو دی رابلی مونږه په خپل اړخ باندې هم او قاعدا یا په ناست باندې او قائما یا په ولاړه یعنی په هر حالت کې مرابلی فلما کشفنا عنه الضر عنه ضره نو کله چې موږ دنه لری کو دره تکلیف مر نو دې بیا تیر شي دسی ګرځي کألم يدعنا گویا کې د مونږ ته اډو आवाज نو کړه الا ذر یو تکلیف ته مس وجود تر رسیدلو تکلیف ته مال لري کړی بیا اډو زما طرف ته نه ګوري اډو دته خیال ناراضي چې دا تکلیف ته مال لري کو تکلیف پر راغلی بیماری راغلی په مال کې څه مشکل راغلی په کاروبار کې راغلی نو دا غټي غټي دعاګانې کوي نو زه دعا قبول کوم لری کومته نو چې کله چې تکلیف لري شي نو داسې ګرځي او دا سی ښکاری لکه دته چاړو څه تکلیف نه ورسېدلې داړو ماته आवाज نه وکړي بس بیا یې بالکل هیر شمه او یو حدیث کې دام را دي چې تاسو الله په خوشحالي کې یادوي چې کله تاسو خوشاله یې راحت یې سہولت یې تکلیف نه یو مال ډیر دی بیماری نشته خو خوشحالي ده نو په دې خوشحالي کې الله یاد کوي نو چې په تاسو تکلیف راشي نو بیا به الله په تکلیف کې یاد کړي نو که تاسو په خوشحالو کې الله یاد نکو نو چې بیا در باندې سخت راشنو الله به نه یادې ځکه تا په خوشحالي کې الله نو یاد کړي کذالک زوجنا للمسرفین د قرنګ خسته کړه شوې د پاره د اسراف کوونکو ما کانوا یعملون هغه سجدو کول نه فرمانی ولقد اهلكنا القرون من قبلكم ويقينا هلاک کړي د مونږ کلو والد د تاسو نه مخکې کله چې هغه ظلم کړي او راغلي هغه ته رسولان دا غوي په دلایل باندې و ما كانوا ليؤمنوا او نو هغه ایمان راوړونکي کذالک نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الارض بیا هم جوړ کړی تاسو خلیفګان جانشینان په ځمکه کې دا غوي نرسته اندې هلاک شو نرسته لینن زور کوي په تعملون دې لپاره چې موږ وګورو چې تاسو څه کوئ په دې دنیا کې دنیا په دې خایس ور پسې کېږي کنه الله خو کوي و اذا تتلى عليهم آیاتنا کله چې لوسته کیږي په دیو باندې زموږ آیاتونه بینات واضح نو وایي هغه کسان چې نه یریږي د ملاقات لا يرجون لقاءنا نه یریږي امید نه لري یعنی نه یریږي زموږ د ملاقات نه ائت بقران و يراوړته یو قران غیر هاذا د دینه بغیر او بدله یا دا بدل کا یا قرات بل قران راوړه او یا رات دا بدل کا او دسی قران و یرا تراوړه چې دا سمره د لا تو د عزا مخالفت په دې قران کې ده دا تلری شي او بیا داسې موږ چې کم ځای کې زمونږ د پاره د عذاب آیتونه دي هغه پکې د رحمت په آیتونو باندې بدل ک چې دا د عذاب خبره زمونږ نه واوړي او کم ځای کې چې پکې د حرام خبرې دي دا را ټول حلال ک پکې دې کتاب راوړه یو شاعر وایي کنه خود بدلته نه قرآن کو بدل دیتے ہیں دیو ام دقه خبره کوله وی بدلی کا زمون د مرزه مطابق جوړ کا قل ورته وای ما یکون لی ندی مناسب مال را ان ابدله جزد بدل کما من تلقاء نفسی د خپل طرفنا ان اتبع زتا بداری نکوم مگر دا غس چې وحی کیږي ما ته زیریګم کچرته زنا فرمانی وکم د خپل رب عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لوی نه قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ورته وایا کچرته د الله خوخوي که دا الله دغه خوخه وي نو ما به نو لوستل دا په تاسو باندې نه الله به ما باندې بیا نازل کړي د سره نو ولا ادراکم به او نه به خبر کړی وي تاسو د دینه فقد لبست فيكم عمرا من قبله نو یقینا ما تیر کو پتا سو کې د عمر یو لوی حصہ دینه مخ کې افلا تعقلون آیات تاسو عقل نه لري یعنی دا قران ما خو پتا سو کې عمر تیر کو یو خدا تاسو ته پته چې ما څه تعلیم نه کړی څه سبق مې نه دی ویلې څه داسې څه علم څه ډیګري مې نه راغلی تاسو ته پته ده بله خبره دا ده زما کردار ستاسو مخې ته پاتې نه شو دا څلوېښت کاله عمر چې ستاسو خواته ما تیر کو په تاسو کې نو زما کردار زما عمل زما اخلاق دا ټول هرڅ دا ژوندې او کولاو کتاب نه رستا سو مخې ته نو تاسو د عقل نکار نه اخلي هم دغه شان دا دلیل دی ردی د پاره چې هر یو داعی په کار د چې خپل ځان خپل کردار مخې ته کیدی نو ته خلکو له کتابونه ورکې او تقسیمې دا کتاب وګوره نو ستا اصلاح به وشي تربیت به وشي د دې کتاب په ځای باندې چې ته خپل دعوت په دې کاغذي کتاب کې پیش کې د دین زیات مؤثر کتاب ستا د کردار کتاب دی چې هغه ستا ګرځېدل را ګرځېدل دي ستا کړه وړه دي ستا معاملات دي د خلکو سره ستا خبرې اترې دي ستا د خپل گاونډیانو سره سلوک دی ستا د خپل کولیګ سره سلوک دی ستا د خپل هم منصب سره سلوک دی دغه شان ستا د خپل ماتحت خلکو سره سلوک دی دا سلوک وخی چې ته مؤمن یې نو چې کله ستا سلوک او ستا عمل د ایمان تصدیق نه کوي نو دې ته ایمان هم بیا نه ویل کېږي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ځان وقد لبست فیکم فقد لبست فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا نسوک دې ډېر لوی ظالم دا غچانه چې تړي په الله باندې دروغ او کذب بیااته یا تکذیب کوي د آیاتونو د الله انه لا یفلح المجرمون یقینا الله نه کامیابی مجرمان او دیو عبادت کې د الله نه سوا ما د هغه صدا یضرهم چې کدی وی عبادت پری درو zarar وته نشي رسوله ولا ينفعهم او که عبادت یو کی څه پیدا وته نشي رسوله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا او دی وای دا زموږ سفارشیان دي د الله په نسبنه قل ورته وایا تنبئون الله اي تاسو الله ته خبر ورکوي پاغه داغه څه لا يعلم في السماوات ولا في الارض نه نه پیجن هغه په اسمانونو کې او نه پزمکه کې مطلب شته نه سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس الا امه واحده نو خلق مگر یو امت یعنی په اختلاف بنو په اسلام متفق فاختلفو نو دی اختلاف کو ډل ډل شو ولولا کلمه سبقت من ربك وكثرتن استاد رب د طرفنا مخکنه یو خبره توې شوی نه وي لقود یا بینهم ان نیټه مقرر شوی نه وي نو فیصله بشوي وقامقا د دیو په منځ کې فی ما فيه یختلفون هغه څه چې دیو په کې اختلاف کو ويقولون لولا انزل عليه آیه من ربه او وای دی ول نه را نازلېږي په دبانې یو نخا د خپل رب د طرف نه کبه چې مونږ غواړو فقل تو ورته وای انما الغیب لله یقینا غیب ټول د الله د طرف نه دی د الله د پاره دی پنتظر تاسو انتظار کوئ زستاسو سره انتظار کوونکې یم او کله چې وروسته کو مونږ خلکو ته دې کافرانو ته رحمتا من بعد ضراء یو رحمت د ضرر او تکلیف نه پس مستم چا تکلیف دو ته رسیدلې اذا لهم مکر فی آیاتنا نو اچانک د دیو د پاره چال بازی وی مکرون چال بازی وی زمون په آیاتونو کې قل ورته وایا الله اسرع مکرا الله ډیر تیز تدبیر والده ان رسولنا یكتبون ما تمکرون یقینا زمونږ استادی زمونږه پرشتي هغه لیکي هغه څه چې دی استاد شونه کوي هو الذي دا الله غزاد ته يسيركم في البر والبحر چې دې چلی تاسو په وچ کې او په لمد کې یعنی په وچ کې تاسو په رسارو باندې سوري او په لمد کې تاسو په کشتو باندې سوري حتا اذا كنتم في الفلك تر دې چې تاسو یې په کشته کې وجرین بهم او دا کشته رواني نبیای تاسو لره بریح طیبه په ریح طیب باد چې هغه پاک بادي د دې پاک باد مراد باد موافق هغه باد موافق چې هغه کشته په خپل ترتیب مطابق بیایي دا بادونه چې کومه لوزي هواګان ناراضي نو دا هغه هوا چې هغه موافق هوایي وفرحو بها او دیو خوشاله شي په دې باندې جاءت حریح عاصف نوراشی دې تباد مخالف تیز هوا یعنی باب مخالف راشي وجاءهم الموج او راشي دیوته موج من کل مکان د هر طرفنا وظنوا او دیو یقینو کې انهم احیط بهم چې په دیو باندې خو بس احاطه او شو ختمیدون کې دي دعوا الله مخلصین له الدين نو دیو رابلی الله لره خالص کون کې داغه د پر د عبادت او وای لئن انجیتنا کتا مونږ ته نجات راکو من هذه د دین لنکونن من الشاکرین نو یقینا شوب مونږ د شکر گزارونه یعنی ایمان براوړو فلما انجاهم چې کله ورته نجات ورکې ځاهم یبغون فی الارض بغیر الحق نو اچانک دیو سرکشی کوي پزمکه کې نا حق یا ایها الناس ای خلق انما بغیکم علی انفسکم یقینا تاسو بغاوت تاسو په ځانونو دی یعنی دا تاسو خلاف پریوزی متاع الحیات الدنیا سامان د ژوند د دنیا یعنی پیدا واخلې سامان د ژوند د دنیا نه د دنیا مزي لوټ کړي ثم الینا مرجعکم بیا ما ته واپس کېدل تاسو نو زه به تاسو خبر کوم پاغه سامان چې تاسو کول د دنیا د ژوند مثال سره انما مثل الحیات الدنیا یقینا مثال د ژوند د دنیا د پپنا او په زوال کې کما ان پشان د وګود چې را نازلی کوم د اسمان نه فاختلط به نو ګډ وډ راوخی چې د دې په ذریعہ باندې نبات الارض غټ پیداوار د ځمکې یعنی مختلف قسمه فصلونه بوټي راوخیږي مما یاکل الناس والانعام دا غسنه چې خوري خلک او ساروي یعنی دانه او میوه راوخیږي واخم راوخیږي حتی اذا اخذت الارض زخرفها تر دې چې ځمکه واخلي خپل خایس یعنی زمین خپل بهار ته ورسی وزینت او خیسته شي وزن اهلها او ګمانو کې یقینو کې دا د مالکان اهل د دې انهم قادرون علیها چې دیو طاقت لري اوس د دې په شکولو باندې او د دې په لو باندې اتاها امرنا را شغه ته زمون قضا داغه د هلاکت لیل نو نهارن د شپې یا د ورځې فجعلناها حسیدا وګرځو مونږ هغه لره کټ کړې شوی کالم تغن بالامس لکه چې پرونه دلته ونه کذالک نفصل الایات د قرانګ مونږ بیانو آیاتونه د پاره دغه قوم چې هغه فکر کوي کغه ورکه دا تاسو ژوندم د قصې دی تاسو پیدا شوی بیا لوی شوی او دا د دنیا ژوندم ټول د قصې دی د قصې دی څنګه چې دا ختم شي د دنیا دا ژوندم د قصې به ختم شي او سبب دې څخه کار لکه تاسو دلته اوسېدلی نه وای سړی وای چې زما خو لوی کار نامه د دنیا کې زما ډېر لوی حیثیت دی او که زه ته لاړم دا خدا هر څه بوران شي دسې ډېر لاړل ډېر لاړل د دې دنیا نه د دې حیات آباد د مقبرم د دې حیات آباد ډېر غټ غټ خلکو نه ډکه ده د دې پیښور د غټي غټي مقبره او د دیو دا جنگلي دې ټول تاسو ګورئ کنه او د لری لری نه نخې ښکاری چې دا غټ سړی و ډیر لوی سړی ډیر لوی خان او ملک ډیر لوی وحدی والو ډیر لوی منصب والو خدا هر څه پاتې شوی دی او تل د مغه خاورو کې ریزه ریزه پروت دی اوس هغه چې په ایر کنډیشن کې دننه په پالنګونو باندې او قالینونه به نه خوخېدل او خپل چت به نه خوخېدل چې دادی سي جوړ کړي او دادی سي جوړ کړي دا ټول خپل کرسي به نه خوخېده خپل پالنګ به نه خوښېده، د لندن نه راله هغه الکترانیک بېډ راوغواړه چې دا خپې او سر او خپې دواړه اوچتېږي راوچتېږي چې څنګه زه غواړم، دا ټول هر څه و، خو نن سر ته د یو یو فوټ خاورې بالښت پروت دی او بیا هغه بالښت هم اوس بې ځایه ځکه دی چې د ده اندامونه ټول ختم شوي دي، ټول وراسته وراسته شوي دي او درک یې هم نه لګي، نو دا خو هر څه ختمېدونکي دي، څنګه چې دا پټی دا فصل تاسو ګوري وټ کلک شو غورځي ګوري زری زشي نو دیم د قشان ری زری زشي نو دا د دنیا ژوند دی په دې به تاسو ناز او نخري او کې سبب په دې باندې فخر وکي والله يدعو الى دار السلام او الله تاسو را بلی د سلامتیا کوړه یعنی جنت طرف تم را بلی او هدایت کې هغه چاته چې خوښ شي په طرف د لارې نیغي للذین احسنوا د پاره د هغه چا چې نیکی کړي د الحسنا د بدی بدلا په شان داغی دا وترحقهم ذلہ او خوریږي په دیو باندې خور به په دیو باندې ذلت مسلط به په دیو ذلت مالهم من الله من عاصم نبی دا الله د عذاب نه دیو د پاره سو خلاصونکې کانما اغشیت وجوههم قطعا من الليل مظلما دسی بخکاری گویا که ورغستولی شوی دی د دیو مخونو ته ټوټې د تورې شپې اندا مخونه به دې توري ګوې د تکې تورې شپې نه ټوټې کټ کړې شوې دي او د دیو دی مخونو ته ورغستول شوې دي چې دا تک تور ښکاری الله دې دې موساتی اولائک اصحاب النار دقه نخد د جهنميانو دا جهنميان دي هم فيها خالدون دی په دې کې هميشي و يوم نحشرهم جميعا او کله په هغه ورځ چې راجمه وکړو دی مونږ ټول بیا به وایو مونږ هغه خلکو ته اشرکو چې هغه شرک کړی دی مکانکم انتم وشرکاؤکم په خپل ځای ودرېږئ تاسو تاسو شریکان دواړه فزیلنا نو جدائی براول مونږه بینهم د دیو په مینس کې ان د دیو په مینس کې موږ د اجنبیت پرده لری کوچ کمه پرتا و وقال شرکاؤهم او دا شریکان بر دیووی دا چا تجدید په دنیا کې आवाजونه کړی دي د الله سره شریکان کړی دي څوک یې د کراچۍ نظر او رکولو خدای جوړ کړی دی څوک یې بادو بابا جوړ کړی دی څوک یې زړی بابا جوړ کړی دی او کله قبرونه جوړ کړي او کله بوتان جوړ کړي او کله ونه جوړ کړي او کله کمرې جوړ کړي دي دا ټول وقال شرکاؤهم دا شریکان دی وای ما کنتم ایانا تعبدون تاسو زمون بندگی نه کړی وریجې او پولاو نه ایښودې دي خو مونږ خو د دې نه بې خبرو مونږ ته خو هېڅ پته نه ده لګېدلې چې تاسو څه څه جرمونه کړي دي هنالک تبلو کل نفس په دقه ورځ باندې به معلوم کړی شي هر یو نفس نه هر یو نفس به معلوم کی کل نفس هر نفس به آزمائش وکي امتحان به وکي ان مذهب اوسکی معلوم به کی ما اسلفت سچ د مخکرالي ګریو وردو الی الله واپس پکړه شي دی والله ته مولاهم الحق چې هغه مولا د دیو دی حقيقي مالک دی او ورک بشي د دیو ناغه سجدي جوړول قل ورته وایا ما يرزقکم سوق رزق درکې تاسو ته د اسمان نو د زمکه نه آیا سوق دی مالک اختیارمن د اوریدو او د لیدو ان د سماعت او د بصارت ومن يخرج الحي من الميت سوق روباسي ژوندې د مړینا او روباسي مړې د ژوندینه او سوق تنظیم د دې عالم د تدبیر کوي فسيقولون الله نو دیو بخامخه وای چې الله دې بل څوک نشته فقل فلا تتقون نو دیو ته تاسو بیا د شرک نه نه یریږئ ځان د شرک نه نه بچ کوئ چې رب ما غمنه نو معبود ولې غنه منه الہ ولې نه منه فذلكم الله ربكم دا الله رستاس رب دې چې رښتینه دې حق لري فماذا بعد الحق الا الضلال نو بیا سبا کی پاتې دي د حق نه پس مگر گمراهي فانا تصرفون کم طرف ته ګرځول کېږي تاسو کذالک حقت کلمت ربکم دقرنګي ثابت شوی ده خبر د ربستا یعنی حکم مخکینه د ربستا په کسانو باندې چې نافرمانی کړی ده انهم لا یؤمنون قل ورته وایا هل من شرکائکم اشته تاسو په شریکانو کې منغه سوق یبدا الخلق ثم یعیده چې ابتدا د پیدایش کې به واپس کول شي ورته وایا چې الله دې چې ابتدا د خلق کې به واپس کوي فانا تو فكون تاسو کم طرف ته ګرځول کیږي د حق نه قل ورته وایا آیا شته د ستاسو شریکانو نه هغه څوک یهدی ال الحق چې هدایت کولای شي حق ته قل ورته وایا الله یهدی للحق الله هدایت کی د حق طرف ته افمن یهدی ال الحق آیا هغه څوک چې هدایت کی د حق طرف ته احق ان یتبع هغه ډیر حقدار دی چې داغه تابعداري دی وشي اما لا یهدی یا هغه څوک چې په خپلم په هدایت نه دی یعنی اما لا یهتدی الا ایهدا مگر که دته هدایت وکړی شي نو بوتان څنګه دا چې کوم ژوندۍ خلک دی هغه خو دغه سړي چې هدایت او راهنمایي غواړي خو د دې بوتانو په اړه کې څنګه خبره چې دیو ته هدایت وکړي شي ان دا یو ځای نه بل ځای ته منتقل کېدم نشي په خپل دوی اوچته یو منتقل کوي په مالکم کیف تحکمون څنګه شوی په تاسو باندې څنګه فیصله کوي و ما یتبع اکثرهم الا ظن تابعداري نه کوي اکثریت د دې مګر د ګمان ان الظن لا یغنی من الحق شیئا یقینا ګمان او اٹکل نه بچ کی د حق نه است شي ان الله علیم بما يفعلون وما كان هذا القران ان يبتلى نه دا قران چې دا جوړ کړی شي د الله نه سیوا لیکن دا خو تصدیق د هغه کتاب دی چې د مخ کې تیر شوی دی او تفصیل الكتاب او تفصیل د کتاب دی د کتابونو دی چې نشته د شک پاغي کې د رب العالمین د طرف نه دی یا دی وای ام یقولون ابترا یا دی وای چې د ځان نه جوړ کړي دي نو کله ځان نه جوړ کړي تاسو جوړ کړي قل ورته وایا فاتو بسوره مثله راوړ یو صورت د دې پشان او راو بل یا سو چې تاسو طاقت کې ګد الله نه سیوا خپل مددګاران ان کنتم صادقین بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه بلکې دوی تکذیب کړي دروغجن غړلې د هغه شی لم يحيطوا بعلمه چې دو داغه د علم احاطه د سره نه کړي دو په د سره پوښوي نه دی او نه مني نه منو سن مني دا مو ته پته نشته سن منو بس نه منو او باز دې مکی والو نه غد چې ایمان راوړي په دې قران او باز هغه چې ایمان نه راوړي دیو په دې باندې وربک اعلم بالمفسدين او ستارب فساد کوونکی خپې جنې او وان کذبوک کدی استاد تکذیب کین ورته وایا زما د پاره زما عمل له استاد د پاره استاد عمل له داغه بدله ده انتم بریئون مما اعملوا تاسو بیزاره بری دا غسر چې زه عمل کوم نه زما د اعمال د ذمہ داري نه وانا بری مما تعملون او زه بری ام تاسو د هغه سن چې تاسو عمل کوئ یعنی دا غي د ذمہ داري نه ومنهم من يستمعون اليك وبعض دون هغه خلک چې تا ته غوږ دی فانت تسمع الصم نو آیات او رول کول شي کڼو ته ولو کانوا لا يعقلون چاغوي سره د دین عقلم نه لري یو کونده خو بل خپل عقل هم نشته چې په خبره پوه شي ومنهم من ينظر اليك او بعض خلک هغه چې تا ته ګوري افا انت تهدي العميا نو آیت رون ته هدایت کول شي ولو كانوا لا يبصرون سره د دې چې راوي د زړه سترګم کار نه کوي هغه مړندي نو ته به ته هدایت وکي یقینا الله ظلم نه کوي د خلکو سره معمولی لیکن خلق په خپل ځانونو باندې ظلم کوي د کفر او د معصیت په وجه و یوم یحشرهم په دغه ورځ راجمه بکې دیو او کچرته و خایو مونږ تا ته بعضی هغه چې مونږ د دې سره وعده کړی دی عذاب او نتوف او نتوفینک یا وفات مونږ تا لره انستا په موجودګۍ کې دیول عذاب ورنکو فإلینا مرجعهم نو ما طرف ته واپس دي دیول ثم الله شهید علی ما يفعلون بیا الله گواه ده په هغه څه باندې چې دی کوي ولکل امه الرسول او د پاره د هر امت یو پیغمبر دی فاذا جاء رسولهم نکله چراغ دی تر رسول د دیو او دیو تکذیب کو قضی بینهم بالقسط نو فیصله وشو د دیو په منځ کې په انصاف یعنی دیو باندې د الله عذاب راغی وهم لا یظلمون او د دیو سره ظلم نکیږي به ويقولون متى هذا الوعد دیو وای دا وعده به کله د عذاب قیامت یا د عذاب ان کنتم صادقین کتا سرشتنی یقول ورته وایا لا املک لنفسي ذرا ولا نفعا زه طاقت نه لرم د خپل ځان د پر د ضرر او نه د نفع الا ما شاء الله مګر دا چې وغواړي الله چې زه داغه مالک شم داغه ال مالک کېږم لكل امه اجل د پاره د هر امت یو نیټه مقرر ده اذا جاء اجلهم کله چې راشي دا غویا نیټه نن رسته کیږي یو ساعت او نو مخ کیږي نه د عذاب وخت دی قل ارایتم مرتوا ما ته خبر راکې کچر تراشی تاسو ته عذاب د الله بیاتن د شپې او نهار یا د ورځې نو څه کول شي ماذا یستعجل منه المجرمون ماذا ان هغه څه شی دی کوم لوی شی دی یستعجل منه المجرمون چې داغه د پاره جلدی کې دا مجرمان هغه کوم لوی پیدا نه خدای الله عذاب دی ثم اذا ما وقع یعنی ا اهو نالک یعنی په دغه ځای کې ثم اذا ما وقع کله چې واقع شي هغه څه امنتم به تاسو بیا په ایمان راوړئ ان هغه کوم شی چې تاسو غواړئ هغه راشي عذاب راشي تپوس کوي خبر در نه غواړي احق هو آیا دا حق ده قل ورته دا ورځ د قیامت دا د عذاب راتل حق دي قل ورته وایي ای وربي او او زما په رب دې زما قسم انه لحق چې دا یقینا حق دی وما انتم بمعجزین او تاسو خلاصیدون کې نه ولو ان لكل نفس ظلمت او کوي د هر یو نفس لپاره چې هغه ظلم کړو ما فل ارض هغه څه چې کشي د هر یو نفس لپاره چې ظلم په خپل ځان باندې کړی نو شرک کړی دی هغه څه چې په ځمکه کې دی ټول لفتدت به نو دی به په دی ور کې دا ټول په قیامت کې واسر الندامه د ځان د عذاب نه بچ کولو لپاره واسر الندامه او دی په پټ پټ پیمان شي ولما راوا العذاب کله چې عذاب ویني وقضي بينهم بالقسط او فیصله به وشي د دیو په منځ کې په انصاف او هم لا یظلمون او د دیو سره به ظلم نکېږي الا خبردار یقینا دې د الله د پاره غوسه چې پاس مانونو کې او بزمکه کې دي الا خبردار یقینا وعده د الله حق ده لیکن اکثر د دیو نه پويږي دا الله ژوند دی کول کې او مړ کول کې هم د ته واپس ده یا ایها الناس ای خلقو قد جاءتكم موعظه من ربكم یقینا تاسو تراغله نصیحت تاسو د رب د طرفنا وشفاء لما فی الصدور او شفا د هغه مرزونه چې پر ډونو کې د نستاس د رب د طرف نه تاسو ته نصيحت راغلي دي او نصيحت چې رب کوي نو دا مهربان دی ځکه نصيحت کوي مور او پلار چې نصيحت کوي نصيحت ویل کېږي هغه خوږه خبره د نصيحت تعریف داري هغه خوږه او خسته خبره هغه دلپذیر کلام چې چاته د دې لپاره وشي چې د ټولو نقصاناتو نه بچ کی او ټولې پیدې وته ورکی نو پلار خپل بچی ته ځکه نصیحت کوي چې د ټولو نقصانونو نه بچ کی او ټولې پیدې وته ورکی هر مشر خپل کشر ته نصیحت کوي او دا د محبت او د مینې علامتي د مینې علامتي کنه بل چاته څوک نصیحت نه کوي خپل بچی ته نصیحت کوي ذکر د سره ډیره زیاته مینه ده دا الله د خپل بندگانو سره ډیره زیاته مینه ده دا بندګان الله د هلاکت نه بچ کول غواړي د تباهی نه بچ کول غواړي ځکه الله دیو ته نصیحت را لېګلې دی او نصیحت یقینا د مینې ډک نصیحت دی او نصیحت یې د مینې ډک نصیحت ویل کېږي د جلا د مینې په تقاضا باندې کېږي د الله مینه د خپل مور د مور او پلار چې بچی سره څومره مینه ده د دې نه د الله مینه ډېره زیاته ده نو الله چې څه حکم درکې کله کله داسي بچي د مور نه څه شي غوړ چاړه غواړي خو مور نه ور کوي د چوت شي ور اخلاص شي او دا ټول ظالمه کبر دنیا کې بل څوک یی ناغم زما دا مور ده ځکه دا چاړه مال نه را کوي خو مور ته خو پته ده کنه دا چاړه چې څنګه په لاس کې اخلي نو سچل بکیږي د په خپل ټول ځان هلاک کوي او مړ بشي ختم بشي د دې وجه نه دا بچي چې سمرم چغي وي او ټوپونه وي نه ورکی ولا نو الله هم کله کله موږ ډیر څه غواړو دعاګانې غواړو نه راکوي او کله کله د الله احکام داسي چې هغه موږ ته د پیدې نخکاری خو زموږ د پیدې دا څومره احکام چې تیر شو سچ را روان دي دا الله دا چې کوم نن سبا خلک دا غي نازادي غواړي دا د پردي احکام د حجاب احکام دا د لباس حکمونه دا ټول مونږه چغیو بس دا خو مونږ په ازادۍ باندې قدغن لګولې شوې دي شخصي ازادي متاثر شوې ده خو زمونږ رب په مونږ ډیر مهربان دی هغه ته پته ده په دې کې څه نقصانات دي دا ټول احکام را روانم دي نو تاسو ته نصیحت راغلی دی تاسو د رب د طرف نه او د زړه د مرزونو علاج دی نو دا د زړه د هغې مرزونو علاج نه دی چې د ټیوب بلاکیج راغلی ته ولا اپریشن کې نو چې لکه قرآن علاج دی او بعض خلکو جوړ کړیم دي تاسو د دکانونو ته لاړ شئ د حکیمانو سره بس کارت ور سره دی آیت پی لیکل دی بس دا والا دا علاج دشته دا ست تکلیف دی سر باندې می درد دی دا کارت واخله دا لوله او بیا په خېټه باندې درد دی دا کارت واخله په خپو باندې درد دی دا والا جوړې دی دا والا دا قران سم میډیکل سٹور دی سر دا د دوايانو دکان دی چې دا د دې لپاره نه راغلی یقینا دا قران چې کوم ځکه ولوست شي یو مریض په دم کړی شي نو د دې کې اثر شته دی د دې کې اثر دی خدا راغلی د دې لپاره نه دی چې تر دې نه میډیکل سٹور جوړ کړي دوايانو دکان دی چې دا یو آیت دی یو مرض دی بل دی بل مرض دی دا د روحاني بیمارو علاج دی دا ستا عقیده سمي ستا فکر سمي ستا نظریه سمي ستا اخلاق سمي ستا کردار سمي دا ځکه دا د روح غذا ده د انسان دا جسم د خاورې نه پیدا دی او د دې علاج هم په دې خاوره کې دی په دې ونو بوټو کې د اسباب دي او د روح د بره نه راغلی دی قل الروح من امر ربي نو دا غي علاج هم الله د بره نه راغلی دی چې هغه د قران کریم دی نو دا د دې مرزونو علاج دی او هدن او هدایت دی ورحمتنا ورحمت دی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو ان الله لذو فضل على الناس یقینا الله فضل والده په خلق باندې لیکن اکثر د خلق نو شکر نه ادا کوي وما تكون في شأن او نه ته پیغمبر په یو شان کې نه په یو عمل کې وما تتلو من قران او نل ولې ته یو د قران نه کوم نازلېږي ولا تعملون من عمل اي خلقو تاسو دې نه کوئ یو عمل الا كنا عليكم شهودا لیکن موږ یو په تاسو باندې گواهان از تفیزون فيه کله چې تاسو پاره کې نه نوځي یعنی پاره کې مصروف یي وما يعذب عن ربك من مثقال ذره او نه پټیږي تاسو د ربنا په اندازې د یو ذره باندې څه شي فی الحیات الدنیا د دیو د پاره خوشخبری ده په ژوند د دنیا کې او په آخرت کې لا تبدیل لکلمات الله نشته د هیڅ تبدیلی د پاره د کلمات د قوانینو د الله ذالک هو الفوز العظیم دا د لوی کامیابی ولا يحزنك قولهم او خم جند نه کتاب دی وینا د دې مشرکانو ان العزه لله جميعا غلبه او عزت د الله د پاره د ټولو وغستا مددگار دی هو السميع العليم الا خبردار ان لله یقینا دي د الله د پاره منغه څوک چې پاسمانونو کې او پزمکه کې دي و ما يتبع الذين يدعون من دون الله او دا چې کوم تابعداري کوي هغه کسان چې رابلی د الله نه سیوا دا چې کوم ورپسې کیږي هغه خلق چې رابلی سیوا د الله نه شرکا شریکات سبحانه د الله پاک دی دا غیر د الله بے پروا دی د خپل مخلوق نه د دې لپاره غوښتي چې په اسمانونو کې او په ځمکه کې ان عندکم من سلطان نشته استاس سره هیڅ دلیل به هاذا په دې باندې آیات اسوای په الله باندې هغه چې تاسو په خپل نه پويږئ قل ورته وای ان الذين يفترون يقنا خلق جوړي په الله باندې دروغ لا يفلحون چرته بم دیو کامیاب نشي متاع فی الدنیا دا سامان د ژوند د دنیا ری بیا ما تاسو واپسی ده ثم نذيقهم العذاب بیا به درسته کوم تاسو ته عذاب سخت بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح دې ځکه د نوح علی السلام او د موسی علی السلام قصه بیان شوې ده خو په هر ځای کې د دې قصو خپل مقصود دی دې ځای کې د دې سرګذشت دا اجمالی حواله د حضرت نوح علی السلام نواله تر د موسی علی السلام پورې دی کې پیغمبر ته او د پیغمبر صحابه کرامو تر دې خبرې تلقین دی چې د دې نه تاسو دا عبرت واخلئ چې مخکې کوم پیغمبران تاسو نه تیر شوي دي دا تاسو ته چې کوم حالات مخې ته راځي تاسو نه مخکې د دقه حالات سره نور پیغمبران مخامخ شوي وو خو د دې باوجود هغه ته چې څومره مشکلات او تکلیفونه راغلي تاسو ته هغه شان راغلي دي خو د دې هر څه باوجود مخکینی پیغمبران او داغي ملګری الله سره خرو کړی دي او چې څومره مخالفین او هغه تبا کړی دي نو تاسو د مخالفینو بم هغه حشری کم چې د نوح علی السلام او کم چې د موسی علی السلام د مخالفینو شوی دی واتلو علیهم نبأ نوح ولو لپدیو باندې خبر د نوح علی السلام کله چې هغه ویلو خپل قوم ته ای زما قومه ان کان کبر علیکم مقامی کچرته وی ګران پتا سبانه ګران مطلب کبر ناقابل برداشت په تاسو باندې زما پاتې کېدل په تاسو کې و تذکیر یو زمانه سیت کول تاسو ته الله په آیاتونو باندې ما خاص په الله باندې توکل کړی دی پاغه ډاډه یم په اجمعو امرکم نراجم کی تاسو خپل تدبیر ان خپل ټول تدبیر راجم کی تیاری وکي او شرکاکم او شریکان خپل روغړی ثم لا یکن امرکم علیکم غمتا بیا د نوی تاسو کار په تاسو باندې مبهم یعنی خبر پور تیاری وکي سم مقضو الیا بیا په ما باندې یعنی وکي زما خلاف چې سم خوخی ولا تنظرون ما ته مهلت مرا کوي نو که تاسو واپس شئ نو ما نه غوښتي بدی ون تاسو نو مزدوري نه د مزدوري زما مگر په الله باندې ده او ما ته حکم شوی دی چې زه شم مسلمان تابعدار فرمان بردار فکذبوه ناوی د تکذیب کو په نجیناه د تم نجات ورکو و مم معه او سوک چې داغه سره په کشته کې او ګرځول مونږ دیو لره جانشینان داغه هلاک هلاک کیدونکو خلکو واغرقنا الذين كذبوا او غرق کړل مونږه کسان چې تکذیب کړو زموږ د آیاتونو نو ګوره تر څنګه انجام داغه خلکو چې هغه يرول شي ثم بعثنا من بعده رسلا چې الله نه کامیابی جادوګر قالو دا وی اجئتنا ایت دې د پر راغله لتل فتنه چې واړه ته مونږه عما وجدنا عليه آباءنا فاغس داغس چې مونږ باغې بن خپل پلاران بیا مونږ دي چې زموږ زړه طریقه خرابه وتكون لكم الكبرياء استاذ لپاره لوی شي پس مکه کې بادشاہي وما نحن لكما بمؤمنين نه یو مونږ ستاسو تصدیق کوونکی یعنی مونږ ستاسو تصدیق کوونکی بدی باندې نه یو وقال فرعون او فرعون ویل ایتونی بكل ساحر علیم ما ته هر ماهر جادوګر راولي نو کله چې راغله جادوګر راجم کړه قال له موسی موسی علی السلام ورته وی القوا غرزوا یا تاسو غرزون کیي فلما القوا کله چې هغه غرزول قال موسی موسی علی السلام ورته وی ما جئتم به هغه چې تاسو راوړي دي السحر ام دقه جادو دی دا تاسو چې سره وړي دي جادوم دقه ده ان الله سيبتله یقینا الله بدا باطل کی ختم بیگی ان الله لا يصلح عمل المفسدين یقینا الله نسمي عمل د مفسدینو او الله ثابتي ويحق الله الحق حق ثابتي حق لرا بكلماتي په خپل آیاتونو باندې اگر که بد غړي دي لرا مجرمان وما امن لموسى نو ایمان را نوړو په موسی علی السلام باندې مگر اولاد دغه د قوم نه نوجوانانو د وجه د یری د فرعون نو د غر سردارانو نه ای یفتنهم چاغه بول عذاب ورک ظلم به پیو کی او یقینا فرعون ځان اوچت غنل او پزمکه کی و انه لمن المسرفین و د تجاوز کوونکو نه د حد نه وقال موسی او موسی علی السلام و ای زما قومه کچرته تاسو ایمان راوړی په الله باندې فعليه توکلون پاغه باندې ډاډو سیږي ان کنتم مسلمین که تاسو مسلمانان یې تابعداري نو هغه وی زموږ په خپل رب باندې ډاډیو ربنا ای زموږ رب مگر زو موږ ته فتنه دغه قوم ظالم د پاره ان ظالم قوم چې په موږ باندې غالب شي نو هغه به بیا وایي چې ګوره که مونږ په حق نه وای نو ولې به غالب کیدو نو زمونږ به د ظالم د پاره یو فتنه وګرځو ونه جناو نجات راکه مونږ ته خپل رحمت په ذریعہ بند قوم کافرنه او مونږ وحی وکړه موسی علی السلام ته دا غرور ته ان تبوا لقومکم چې جوړ کړئ تاسو د خپل قوم د پاره به مصر په مصر کې بيوتن کورونه وجعلوا بيوتکم قبلة وګرځوي خپل کورونه قبله د دینه مراد یو خدا دی چې دا د منځونو ځایونه پکې جوړ کړي یا دا چې په خپل کورونو کې منځونه کوي یا دا چې بهر د دشمن نه یریږي نو خپل کورونو کې منځونه شروع کړي یا دا چې خپل کورونو طرف قبله ته دسی جوړ کې چې قبله ته برابرې چې کګه وګنې قبله واقعي مستلات منځونه قائم کې زیر ورکې مؤمنانو ته موسی عليه السلام وې زما رب انك اتيت فرعون وملئه یقینا تا ور کړې د فرعون ته د سردارانو ته زینتن خاص د دنیا او مالونه په ژوند د دنیا کې دا د دې لپاره ان د دې نتیجه دا ده ربنا ليذل عن سبيلك چې دوی خلق واړی ستاسو د لار نه گمراه کی ربنا تمس على اموالهم اے رب دا مالونه تبا کا وشدد علی قلوبهم او زړه دیو سخ کچ دیو ایمان را نه راوړي ان فلا یؤمنو دیو ایمان نه راوړي حتا يروا العذاب الالم تر دې چې ویني دیو عذاب دردناک قال اول الله پاک قد اجيبت دعوتكما یقینا ما قبول کو تاسو دعوت دعا می قبول کړه فاستقیما نو تاسو ټینګ وسیږئ په دې رسالت باندې ولا تتبعان سبیل الذين لا يعلمون او تاسو تابعداري مکوئ د لارې دا کسانو چې هغه نه پويږي وجاوزنا او تیر استلمونګه بنی اسرائیل په سمندر باندې په دریاب باندې فاتبعهم فرعون وجنوده نو فرعون او داغه لخر په دپسې ورپسې او بغي او وعدوا د وجد ظلم او د اعتدان د حد نه تجاوز کولو د پاره حتی اذا ادرکه الغرق کله چې د بیا مونته دلره غرق نه غرق شو نو وی ویل ما ایمان راوړل په دې چې نشته بل الہ مگر هغه الہ هغه ذات چې ایمان راوړې پاغي بنو اسرائیل او زیم مسلمان ان تابعدار ورته ویل شو آل ان اوس وقد عصيت قبل الدين مخکې غتا نه پرمانی کړو وی ته د مفسدینو نه نبی الله ورته وی نن ورځ بتا ته نجات در کوم ستا بدن ته لتكون لمن خلفك آیا دې د پاره چې د خپل رستنو د پاره یو نخه نشان د عبرت وګرځي څنګه چې تر اوسه پورې نشان د عبرت دی اوس په ټلویزیون باندې هم خي په دې وطنونو باندې هم ګرځي هغه لاش وې دا خراب شوی دی چانده ولا وکي پیسې ولرا کې هغه مسالې ډېره قیمتي ده نو څوک تللی نشي مصر ته ناغوی هم ولیده په سیډیانو کې موجود دی او په هر څه کې خلک یې نو دا یو نخره ولقد بوأنا بني اسرائیل فاسأل الذين يقرؤون الكتاب نو تاسو کداغه کسان نه چاوي کتاب لولي یعنی ستانه مخکې چې تورات دی لقد جاءك الحق یقینا تاسو حق راغله د استاد رب د طرف نه فلا تکونن من الممترین مکه غتر شک کوونکو نه او مکه غتر دا کسان نه چې تکذیب کړي زموږ د آیاتونو په تکون من الخاسرین نو تبر تاوانیانو نشي ان الذين حقت عليهم کلمت ربک یقینا هغه خلق چې واجب شوی د پاغي باندې کلمه د عذاب د رب ستا لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي ولو جاءتهم کل آیه کل آیه کچر تراش دی ته هر یو نخه تر دې چې دی وویني عذاب دردناک فلولا كانت فهل لا كانت یعنی ولی نو یو یو قريه یو کلی یو کلی والا امنت چې ایمان راوړل فنفعها ایمانها نو نفع ورکړه هغه ته دا وی ایمان الا قوم یونس مگر قوم د یونس لما امنو کله چې هغه ایمان راوړو کشفنا عنهم عذاب الخزي نو لری کوم دا غوین عذاب در سوای په دند دنیا کې او دوی ته مونږ پیدا ورکړه الہین تر یو وخت پورې اصل کې د یونس علی السلام قوم چې یونس علی السلام ورته دا خبر واورو چې د الله عذاب را روان دی نو یونس علی السلام دا زه پرې خو د لیکلی نه وته لاړو او کله چې د خلکو د عذاب غ اسباب اوریدل چې د عذاب نخې ولیدي چې عذاب خو را روان دی نو فورا ایمان راوړو چې ایمان راوړو نو هغه د ناامیدۍ حالت خو لا نه راغلی عذاب نه راغلی که عذاب راغلی نو بیا خو الله نه واپس کو خو داسې یو بل قوم هم نشته دی چې هغوی د عذاب نخې لیدلي وي ایمان یې راوړی د یونس علیه السلام قوم ایمان راوړو نو الله ورته نجات ورکو ولو شاء ربک او کچرت استاد رب خو خوي نو ایمان دراوړو هغه چا چې پزما کې دي كلهم ټول جميعا ټول به ایمان راوړوي افانت تکره الناس ایت مجبوره خلق حتا یکونو مؤمنین تر دې چې دوی ایمان راوړي په ایمان باندې او نشته رئیس یو نفس د پاره چې ایمان راوړي مګر په حکم د الله یعنی دا ټول کار خود مشیت د الله دی ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون او ګرځي الله عذاب په غچا باندې چې هغه عقل نه لري ورته وایي چې وګورئ هغه څه چې دي په اسمانونو کې او په ځمکه کې دلایل وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون او پکار ناراضي نشي بچ کوله نخي معجزي او يرون کی داغه قوم نس چوي ایمان نراوړي فهل ينتظرون دی انتظار نه کی دا مشرکان دم کی الا مثل ايام الذين خلو مگر پشاند عذاب د ورځو اغو چې تیر شوی دي دا هغه خلکو چې هغه تیر شوی دی مخکې من قبل هم د دیونه مخکې ان هغه باندې چې عذاب راغلی وو دا غي انتظار کوي قل ورته وای نو انتظار کوي انی معکم من المنتظرین ثم ننجي رسولنا والذین آمنو بیا موږ نجات ورکو خپل پیغمبرانو ته هغه کسان ته چې ایمان راوړی دی کذالک حقا علینا ننجي المؤمنین د قرنګ ثابت د په موږ باندې نجات ورکول مؤمنانو ته قل ورته وای اے خلکو کچرته تاسو په شک کې زما د دین نه نو زه عبادت نه کوم دغه چې تاسو عبادت کوئ د الله نه سوا لیکن زه عبادت کوم د هغه ذات یتوفاکم چې تاسو وجنی ان تاسو روحونه قبض کړي او امرت ان اكون من المؤمنین او ما ته حکم شوی دی چې زه مؤمن جوړ شم او ان اقیم د دې حکم راته شوی دی چې زه برابر ک خپل مخ خپل ذات لدینه دین طرف ته یعنی ټیک ټیک په دې دین باندې قائم شه حنیفن یکسو شه ولا تکونن من المشرکین او مکه ګته د مشرکانو نه ولا تدع من دون الله او تبرا بل د الله نه سوا ما غسل لا ينفعك ولا يضرك چې نه تاسو نه پر رسول شي او نه zarar رسول شي نو کتا دا کارو کو نو تبشیر ظالمانو نه ويمسسك الله بذر او کچرته الله اور سي تاسو zarar او تکلیف فلا کاشف له الا هو نشته لري کون کې داغه مگر دغه الله دی و ان يردك بخير او کچر ته ورسې تا ته خیر س نعمت فلا راد لفضله نشته واپس کوونکې داغه د فضل اسوک داغه د رزق واپس کوونکې سوک نشته یصيب به رسي دې لره منغه چاته یشاو چې خوښ شي دا zarar او خیر ارس من عبادي د خپل بندگانو نه وهو الغفور الرحیم او دا الله بخون کې او مهربان دی قل ورته وای یا ایها الناس ای خلقو قد جاءکم الحق من ربکم یقین راغله د تاسو ته حق تاسو د رب د طرف نه قرآن او اسلام فمن اهتدى نو هغه څوک چې په سیده لار شو په انما يهتدي لنفسه نو یقینا هغه په هدایت دا هدایت غستل داغه د خپل ځان د پاره دی ومن ذل ان څوک چې هدایت قبول کی نو الله ته د دې څه فائدہ نشته دی او که قبول یې نکړي نو الله ته څه نقصان نشته دی چې چرته دا خیال ونه کوي چې دا الله خو زموږ د هدایت ډیر زیات ګن محتاج دی فإنما يهتدي لنفسه نو د هدایت قبلې د خپل ځان د پاره ومن ضل او هغه څوک چې گمراه شي فإنما يضل عليها نو د گمراه کیږي د دې گمراهي وبال بم په د باندې ان دا څوک چې گمراه شین دې دا نه وي چې ماګن الله تاسو نقصان ورکو او که څوک د الله مخالف شي او د الله نه باغی شي او بیا و چې د الله خبره نه منم چې الله ته بس تکلیف ورسی کله کله مونږ ته لږ څه تکلیف ورسی معمولی مشکل کې اخته شو ازمایش راشي نو مونږ منظم پریدو عبادت هم پریدو دی الله ما ته دا نقصان رسول دی نو زب منځونه کوم زب عبادت کوم زب روجی نسمه نه نسمه نکوم عبادت نو دا نقصان چا ته ورکې دا نقصان ته خپل ځان ته ورکې یو سړی خپل مال ګټل شوی مال د شپې په خپل کور کې وته ور ولګي او سوځي د غصې نه نو سړی وته وای کنه په غصه بچاو باسي یا په خپل ځان راکی دی وهل شروع کی نو ته نقصان چا ترسه فإنما يدل عليها دا د گمراهۍ چې څه انجام دی دا به د ترسیږي وما انا علیکم بوکیل نه مزه پتا سبحان سوک داروغه وتبع او تابعداري کوه ما یوحى الیک دا غس چې تا ته وحی کیږي وصبر او صبر کوه حتا يحكم الله تر دې چې فیصله وکي الله یعنی ستا مدد وکي او ستا دشمن هلاک کی باغ باندې قهر او غضب نازل کی وهو خیر الحاکمین او دا الله خ فیصله کوونکی دی واخر دعوانا الحمدلله